استشراق مستشرقین پیدا کړ چې هغوی د اسلام علوم مشرقي علوم ایسته کی او بیا په اسلام اعتراضونو کې د خلکو زړو کې د اسلام متعلق شکوک شبهات پیدا کی نو درېمه مرحله بیا استعمار یا سامراجیت استعمار او سامراجیت ویل کېږي دې ته چې مسلمانانو په ملکونو باندې قبضه وکړي هغې مسلط شي په خپله یا د هغې ایجنټان خپل مقرر او مسلط کړي د دې متعلق ایو هدف دا و چې خلافت اسلامي ختم کړي دا و د لوی رکاوټ عالم اسلام ملکونه ټوکرو کې تقسیم کې واړه واړه ملکونه ریاستونه چې به په اسانه وایي مقامات مقامات مقدسات لکه قدس هغه باندې قبضه او د اسلام او د مسلمانانو خاتمه دا سوچ کوشش د خلافت د ختمولو دور خلافت راشده کې وو سوایا تر دې چې اخر کې خلافت بنو عباس ختم یو طرف نه چنگیز خان سوله سوز چه سو شوره کی مشرقی طرف نه مسلمانان باندې حمله وا مغربی طرف نه صلیبیان اول سلطنت خوارزم ختم دا سمرقند دا بغد دا بخارا و ترمز و دا علاقه ونیوی دلته یې تبعي مچاو کړه دا طرفونه یې ونیول او بیا د هغه لمسي هلاکو خان چې سو چپن کې بغداد ته ورسېدو خلافت ختم اول صلیبي جنګ سره قبضه کړه او بل مقصد ورکې دال علیه السلام څومره وسایل هغه وسایل قبضه کول او یوما په دغه مقاصد باندې د دې سامراجیت روان خلافت عثماني قیام او دارن بیا داغه اختتام اصل کې عثماني خلافت خو د ابو عباس او د زوال نه بعد وجود تراغله تقریبا عباسي خلافت ختم شو نو تقریبا سل کاله پورې دا د زوال دور بیا تاریخ کې وراشي چې عثمانیانو ترکیانو کوشش شروع کو یو سلطنت قائم هغه سلطنت ورو مخکې ترقي کول او هغې نه خلافت جوړ شو او بیا په دې عثمانیانو کې تقریبا نه سلاطین تیر شي سلطانات لا خلافت نو سلطنت نو پای کې یو سلطان دی محمد فاتح اقو سلطنیا فتح کړ او دا غره بعد بیا نه هم سلطان و سلیم اول ابیا خلیفه شو د عثمانیانو خلافت قائم شو ځکه اوس دنیا د عثماني سلطنت د پاره یو ډېر لوی مصیبت دلته د عیسایانو په حکومت او مسلمانان به بار بار تنګول همراول نوی ته دواړو طرف ته یو طرف ته منګولیان وته یو لوی مسله او بل طرف ته دا اوس دنیا والا عیسایان اوس د دنیا محمد فاتح فتح کړه دا فتنه ختم شو نه بعد بیا روس سلطان سلیم خلافت قائم کړي بهرحال دا کوم استعماری سوچ دی دا کله نه راغی دا چې کله قسطنطنیه باندې مسلمانانو قبضه وکړه نو د دې مرکز او د دې داسې حیثیت دی لکه مخکې ویلي مکه او مدینه او په دې باندې نکاح شروع کو چې دای کوم شولا سفر او کومو دا سوچ په دغه یورپ او مغرب خلکو ذهن کې اچول بل دا سوچ وا چې کله خلافت قائم شو اوس دنیا د دې لاس نه لاړه مرکزي ځای دا د مشرق او مغرب منځ کې دی یو طرف ته ایشیا دا بل طرف ته مغرب اوس هم ترکی استانبول داسې حالت کې پروت دی چې ترکی هم یورپ کې دی او هم د ایشیایي ملکونو سره تعلق نو د دوی د تجارت لارې بندې شوې ځکه چې دا څومره اهم ځایونه خبرو ورځ ما ویلي وو چې د تجارت سمندري لارې وې او د هغه سمندري لارو کوم د دو سمندرو منځ کې کومې کنیکشن وي چې سمندرونه یې ملاول تجارت پې کېده پای ټول باندې دا خلافت عثماني قبضه شوه نهري سویز خلافت کې راغی او نایب ارفورس عرب او عرب رمضانات د علاقې داغي په قبضه کې راغی استنبول کې ابنای بارفورس او دا دیلاس کې راغی عربو طرف ته ابنای هرمز تجارتي لارې بندې شي نو دوی دا سوچ کو چې اوس موږ یورپ او مغرب له د تجارت د پاره سر نوې لارې تلاش کول غواړي نو دا سه تلاش پسې شروع شو سو له سو کې عیسایانو دا سوچ راغی چې استعماري سوچ لارې پیدا کوو او موږ بلکل قبضه کوو دا سوچ دغه وخت کې پیدا شوی دی سوله سوله د دې انتقام هغه څو بنیاد بیا دوی تجارتي لارې تلاش شروع کړ چې وګورو د دغې لارو نه علاوه سمندري نورې لارې به کوي موږ سره نو چودہ سو بانوے کې کولمبس دا یو سړی و دی مشهور د سمندري لارې تلاش کولو لپاره په سمندر ځان راو بس یا به مړ شم او یا به لارو پیدا او ته سفر کوو امریکې ته ورسېږي دی په دې خوشاله شي چې نور خدای ته لارې پیدا کړي او دا بیا وکړه چې په دغه لارې خپل کار وکړي هندستان لارې چې پیدا کړې هندستان ته تک راتګ بیا تجارت بیا دلته مغل سلطنت بیا هلته ایس انډیا کمپنی دغه لو پلان دا تر چاري وکړه چې کله سمندري لارې پیدا کړې نه اقتصادي او عسکري محاصره شو خپل انتقام وشو او خپل تجارت هم کوي او ورسره ورسره خپل بیړې سونه چی هغه سرحدات باندې ورو قبضه کول کوشش وکړي هم اقتصادي محاصره هم عسکري دغه د تجارت په نوم باندې ایس انډیا کمپنی راغلی ده د هندستان تجارت هم لاس کې واغش او بل طرف ته دا و چې د تجارت په نوم او د اقتصاد په نوم باندې د کاروبار په نوم راغلی ځان سره پوجا وراوس دا زموږ د حفاظت لپاره مقصد هندستان بری صغیر باندې قبضه وکړه سوله سو چې انګريز بری صغیر ته راغی جهانګیر ول اجازه ورکړي چې بیا کوي او اورنګزیب جهانګیر په دور کې چې کله هغه ته پته ولګېده چې دا خو سیاسي او عسکري قوت جوړېږي هغه په دوه زره پابندي راغلی وه په اول ځل یې معافي معافي وغوښته خیر دی چې دا دی دا پوه کار داسې کړی او داسې بیا مني معافي وغوښته هویت یې دغه ځای غش دی او محل پیرنګ پیرنګ محل دارنګ بیا ورو ورو ورو چې دوی کله ښه ځان مضبوط کړ نو د غدارانو په سهارا غداران کوی اول ټیپو سلطان او یو بل او دا ټول نو اول په ستره سو ستاون کې سراج الدوله نه شکست ورکړ دا یعنی د مول د زوال نه پس په دې ریاستونو کې چې کوم بری صغیر کې بیا ریاستونه جوړ شو د شاهزادګان په یو کې دا مضبوط ریاست دا مضبوط حکمران دی سراج الدوله د بنګال دا د بیا پوره تاریخ د قتل غواړي ډېر نیو مقابله د سراج الدوله کړې اخر دا چې همدغه دارانو د وجې نه دم شکست وخوړ او د شهید کله چې شهید کړه بیا دې د لارې ورو شو بیا ستره سو نننوے کې ټیپو سلطان شي میسور اٹھارہ سو تریالیس کې سن قبضه کړ اٹھارہ سو انچاس کې پنجاب اٹھارہ سو ستاون کې دلی باندې قبضه وکړه بادر شاه ظفر یې ګرفتار د اټاره سوه او ستاون چیرې دې ته جنګ ازادي وایي ځکه دلته بیا علماء دیوبند د اکابرین چیرې په جهاد شروع د آزادې جهاد چې انګريز خلاف په جهاد کو ځکه هغه مخکې سلطنتونه او ریاستونه ولول د اخیری سهارا و دوی بعد شاهزاد بر دیوی کې د مول اخیری بادشاہ له هم صرف دیوی پورې راغلی شوی نو دا 1857 کې شاملی کې چې کوم جنگ وو چاہے کې حاجی امداد الله مکی رشید احمد ګرګوی او قاسم نانوتی او دا مولانا زامن شهید او دا علماء دې ډېر به مقابله کړې ده ډېر مزید شهیدان شو او هغوی ته کوم رکاوټ ختم شو او دهلي باندې ورغلل دهلي باندې قبضه وکړه او بهادر شاه زر باندې ګرفتار کړ هغه رنګور ته بوته برما برما چې ورته وایي دا ده سړي سړي څه وه هلته بوته جیل کې بوته جیل کې د بوډا وړی په دغه حالت کې دا غریب وفات شو ظلم یې ورسره کړی و بلکل داسې حالت ته رسېدلی یو تصویر یې څه مخکې سوشل میډیا باندې تېر کال چلېدلی و داسې غریب په کټ کې پروت دی ډانچه ده دقسې بلکل او دغه حالت کې دی وفات شو او ظلم یې ورسره دومره کړی و چې اولاد ښځه بچي ټول ورګرفتار کړي نو یو ورځ د تویستا سب وختي خوراک کې د لرو د د د سر وخه خوا ساوی د سر وخه نه خوګه و او ته سر وخه هغه ښه زامن ولا نار کړ او سرونه ولا تا کې روان و دا څه حالت د سر دې غریب سره نو په دې طریقه دې دي قبضه شو دا هغه استعماري سوچ و مسلمانان ملکونه نیول دې په بری صغیر باندې شو خیر دا بری صغیر نیول شي دغه دلی قبضه نه بعد او بعد شاه ظفر گرفتاری نه بعد د بیا دوی د خپل حکومت اعلان بس دلته د انګریز حکومت دا د برتانی ماتح چلې ده گویا کې بری صغیر دا د دی او کالونی و کالونی او دا گویا کې او صوبه و په دی باندې وې گورنر ناس اته وې وایس رې وې دا وایس رې ډیر راغلی دا گورنر ته ویل اخوا خلافت عثماني د خاتمه کوشش شروع شو هی باندې دا عبدالحمید خان ثانی نه پس سلطان عبدالحمید خان دا نه بعد زوال راغی بلکې دا آخر کې حالات خراب شو بیا دا سوره خلفو دا غریبانان کمزور شو اخر دا چې کمال تعطر دا په ایمان فوج کې و د ایجنټو په دې کار و 1909 کې ته لګیا شو او انګريز مخکې نه خلافت خلاف پراپګاندا کړې وي فوج کې خلک تیار کړو دا کمال تاتورک او د خلیفہ یعنی د عثماني خلافت د فوج او سر وټو او اصلا د بارکه راځي چې د مور یو ګناه ده او په دې مهنتو کې د خپل جنګ او د فوجي لارې په ذریعه باندې ورو د خلیفہ اختیارات ختمول 1909 کې د خلیفہ اختیارات ختم کړو ترکی کې مغربي جمهوریت قائم کړ دا لعنت راځي ور چرته چې خلافت دي مقابله کې به سي جمهوریت جمهوریت دراصل د خلافت مقابل دی جمهوریت 1909 کې قائم خلیفہ سے برائے نام ہو وہی بات سے تو بھائی فلاں دے وہ جمہوری نظام ہے ووټونه وکړو الیکشن وکړو دا خبره دا اوس دې سعودي ته دا خبره کوي ایته وایي چې تاسو دا شای نظام ختم کې یا داسې کې کم از کم چې تاسو دی غلان د انتخابات وکړي نو څو کاله مخکې دی باندې بار بار د ورور نو دی بلدیاتی انتخابات وکړه تاسو یا دي څو دي بلدیاتی انتخابات وکړي اصل کې د دې خلاف د سلطنت او د دې شرعي نظام ختمولو لپاره دا شاګان هم بے غیرت دي بے خوند دي لیکن دا دا هغه بے خوندي په خپل ځای خو شاهي نظام کې بیا دای چې کوم څه خپل کو کنټرول دی جمهوریت کې ولې چې ملک په کنټرول نه وځي لعنت بشو شي دیو جنا دا چا چې په دې خلافت جمهوریت او شاهنشاهیت باندې لیکل کړي دي نو هغه خلک دا وایي چې په دې کې فرق سره خلافت هغه نظام دی چې په دې کې لس په لس په لس په لس خیر او فائدہ ده شرعي اسلامي نقطه نظر نه هټ کا په خلافت کې لس په لس فائدې او په دې شاهي نظام کې نه فیصد فائدې او یو فیصد نقصان یو فیصد نقصان دا دی چې دا یو شخص وګوري اختیار ټول غسر دي نور نه هغه کې فائدې نظام کنټرول یا د بل ترقه سوچ کې ځکه چې دا پته چې به زمل زمون دی باچا هوی به زما مل دی او یا به زما پیسې ته باندې کی نه دا خپل غړي چې خپل غړي نو بیا ترقی ورکړي هغه زیاتی ظلم عیاشی جدا خبره همر خرابې ته نه پری دا سعودي وایي په خپل عیاشی بیا چې دې ورې کې ملک خرابې ته نه پری او دا زمون دی لکه یو سړي خپل کور چې دا یې خرابې نه نو دا یو نقصان یې ورکړي او جمهوریت کې نه نقصانات دي سری نه دا یو پکې ظاهری حقیقت کې نه ظاهری فائدہ دا ښکاری چې صرف دا د فرد نه دا د ټول عوام حکومت دا ورکه ظاهری فائدہ او نه نقصان نو دی دا سه وکړه چې کمال تاکور په ذریعہ د فوج په زور خلیفہ پر اعلان کړ او جمهوریت قائم الیکشن شو کړ انتخابات شو بس په برناس کې وړاندې وا صدر وزیر اعظم انتخابات باندې راځي اخر دا چې دا چلیدا چلیدا 1923 کې بیا یو معاهده وشو ایت معاهد لوزان وای معاهد لوزان کافری خلیفه سره شوی دا خلیفه نه اختیارات ختم شو ټول اختیارات کواله تا تور تر فوج تلاش کراله دیو جن دا یا ساته چتم چی دا کفر خپل کار کوي او خپل کفر راولي تاسو په دې سره مضبوط لار کومه فوج فوج استعمال هر ځای په مصر کې د اسلام پسند حکومت راغی انتخابات راغی بیا خبره چې انتخابات باندې اسلام راتله کیږي نکیږي پایدار دی نه دی جدا باس دی خو زه راغی اخوانیانو حکومت راغی او ښه مضبوط حکومت راغی او ښه لوی لوی خلک پوهان چې تقریبا دایي په هغه قومي اسمبلۍ کې د مصر د افغانیان ګڼ تعداد کې لوی لوی ډاکټران لوی لوی ماهرین پوهان قانون باندې وایي پی ایچ ډي ډاکټران لوی لوی خلک راغلي اسمبلۍ کې کېناست یعنی خې اسمبلۍ و مضبوطه د پوهانو خلکو او مرسی صدا او چا نظام ختم کړ فوج فوج پیراج موږ ډول چې د جمهوریت په لار باندې اسلام او راځي نه اسلام پسند نه پری او په یو ملک اسلام پسند خلک دوباره ځان له اعتماد پیدا کی کوشش مهنت وکي چې دا خلک ورور ورکی او دوی اقتدار کې راشي نو بیا به بیلوګری ختمه وي الجزائر کې وشو الیکشن باندې اسلام پسند را خو کافي اکثریت سره فوج را ختم مصر کې را خا اکثریت سره فوج را ختم ټول جوړو کې باندې هغه ورسی صدر نه جنازه جیلو هغه څومره چې لوی لوی ډاکټران لوی لوی پروفیسوران لوی لوی قانوندان خلک چې پاس شوي او د اسمبلۍ کې ناستو چې هغه پرې شوی نو ډېر لوی تبدیلی او نظام به جوړ کړ او هم خلک غب شپ نو لکه پاکستان خلوی خلک اټول جیلون ته جیلون نه جنازي وته سو سو پورې په جیلون کې پراته نظام یې ورخطا نو دا خبره کوله چې دغلته اختیارات د خلیفه نه اغستې شي جمهوریت نافذ کړی شو نو اختیارات خو اسې برای نام خلیفه ناس نو 1923 کې یو معاهده وشو خطرناک معاهده دې ته معاهده لوزان معاهده ډیر لوی معاهدات دي ها ډیر لوی عالمی معاهدات شي سود خلافت سره سروس تو عامي دنیا سره دا دی وخت چې کوم د امریکای او برتانیې او د دغه یورپ مغرب کوم مشترکه هغه ده سور ته وای دا وی کوم نظام دنیا باندې مسلط دی چې نن سبا ته ګلوبلایزیشن وایي کیږي د دوی ګلوبلایزیشن عالمی نظام یې نافذ کړی ورلد آرډر ورته وایي هغه دنیا باندې نافذ کړی ګلوبلایزیشن په شکل په دنیا باندې د دوی حکمرانی ده نو د دغه حکمرانی چلولو لپاره دوی ګڼ شمېر معاهدې کړي هغه معاهدات پراتی دي پای باندې ټول عالم د دسخط یې غشي او پای متحده هغه معاهدو کې یو معاهده د اقوام متحده چارټر دی بین الاقوامی چارټر عالمی حقوق او انساني حقوق عالمی منشور ورته وي ایوانه د ټول د دسخط لري هغه عمل کړ چې دا نو تسلیمي منل کی نو دا سه معاهدات اړپړ تقریبا سلیل معاهدات دي سوري عالمي سلیل شپږ معاهدات چې هغه معاهدو دا ټول امت مسلمه او دا ټول دنیا پای کې تړلې ده رق نشي وایي دا څه غټي مسلې دي بارا او موږ تاسو نه پته نه چې څو معاهده پته ورته هغه سلیل شي ته ما یو وی غټه کمه د اقوام متحده دا عالمی انسانی حقوق چې منشور چارټر بین الاقوام دا بین الاقوامی د یو ان او چارټر ورکړ د اقوام متحده انسانی حقوق منشور نو په دغه معاهداتو کې یو غټه معاهده ولا سره معاهده لوزان دا د خلافت ختم کړ دا 1923 کې وشو دا د یورپ مغرب او د خلیفه ترمنځ یعنی د مغرب او د اسلام ترمنځ وشو ځکه خلیفه خو د چا نماینده و ټول امت و ټول امت نماینده دی غریب ګیر دی خاندان یې ګیر کړی دی والله اسې باندې نامې کې لورې وو معاهده لوزان ورو باندې وشو هغه دې په داس باندې واپسته او په هغه معاهده کې ډېرې خبرې هغه خبرو کې یو خبره دا و چې آینده مسلمانان په تمامه دنیا کې د خلافت او د شریعت نوم نه دي د داس خطر شي نوم بنائیں خلافت سوچ پر ختم بیا د خلافت قومنی نه د دسخط نشته خلیفہ غریب کو مجبور کی روته کاوا اوس کې غریب کو گرفتار عبد المجید خان او هغه معاهدو کې بل معاهده یې خبره داوا ترکی کې بلکې خلافت نه دنیا والا مسلمانانو د خلافت خبره نه او بل بدای چې دا څومره د شیعي خاندان دی د خلفا دا ټول به د یو بل نه چې راوتئ د بل نه ووځئ ولې چې څو پورې دې موجود کېدي چې مسلمانان بیا دوی ته وایي راځئ ته به زموږ خلیفه شئ د یو مثال دوه سو کسانو سره دوه سو کسان نارینا زنانا ماشومان سره د خلیفه د یو مثال در په در کړ تقسیم کړ څه فرانس څه جرمني څه یو بل څه بل ټول یو دی خلیفه په خپل یو دې ته ولې غالبا فرانس کوم ځای ته ان ته ولې ګو ان ته غریب یې کی आवाज ہے په یو فلایټ کې پاتې کېده جوړې ته یو فلایټ کې او دا سه حالت کې بیا غریب وفات شو چې څوک د تپوس چې جنازه کې څوک یک یوازې ځان خلیفه په داسې حالت کې و یعنی په خپل وفات شو غریب ختم نو دا حال بیا چې کله هغه وفات شو نو دا خبره خاندان مطالبه وکړه خلافت خاندان چې د ترکی ته راوستل شي د جنازوي نه خلیفہ جنازه و ترکی ته نه وړي ولې چې ترکی ته وړي بیا هغه مسلمانان پیرا پاسي نه غریب پرې نه هي دفن کبا خداغه جنازه کې د خلیفہ د خود دغه خلفاو شیعی خاندان اس فرد تا د جنازه شرکت اجازه ته ورنه دا سې سره کړو دی دنیا ته ځان خپل چهره خی مو انساني حقوق مو خو خلکو سره ډېر ښه کوو ډېر د دې ښه دي ظلم جبر دنیا تاریخ کې داسې نشته څونه چې دوی کوي د یورپ مغرب امریکا او برتانیا نو بهرحال بلا په دې معاهده کې بلا خبره دا وه چې کوم ابنای بار فورس دی کوم سمندري تجارتي لار ده د یورپ او ایشیا منځ کې نو دقا با فری زونی یعنی مطلب یورپ نه چې په سمرا تجارتی جازو راځي دینه په ټیکس نه غستې تر اوسه پورې د یورپ تمام جهازونه تجارتی چې راځي ترکی باندې ټیکس مفت معاهده کیږي رسو او دا سل کالا وا انیس سو تیئیس نا چوبیس نا تقریبا دو ہزار تیئیس چوبیس پورے سبق پورا شو لیکن هغه تر اوسه پورې ماته مسلمه خیال نه و چې را د معاهدې سل کال پوره شي نو موږ به سره آزاد شو ولیکن هغه معاهدو د پاسه دونه معاهدې دونه معاهدې وکړي دي چې هغه ختمېدل دې باندې خبرې ښکاري نو دې ته معاهده لوزار وي دې معاهده ډېرې خبرو کې مونږ تړلي خلافت حوالې سره هلته د هغه ابنای بار فورس حوالې سره او بیا انیس سو چوبیس کې کمال تعطر د خلافت اختتام وکړو ځکه چې معاهده شو کړه نو معاهده نه باندې خلیفہ ته اجرا ور بس بستر ور ختم او کمال تعطر د ترکی چې دا نو حکمران شي حرام دا مکمل ترکی سیکولر دی او په قوم پرس هو دا کمال قوم پرستی بګي په ایمان او ولیکن قوم پرستو نو دې معاهده کې هغه سره وی چې خلافت به ختم دا خبره باندې اسلام باندې د معاهده مطابق به چلیږي خدا دا چې کم زموږ د ترکی خله ایریا ده ترکیان چې په کوم ځای کې اوسي او اوس موجوده ترکیه دې علاقو سره به ستاسو کاري دا ورغله د تقسیم وایي ترکی خو په پیروزي خو پرستی پکې و او قوم بچ ترکی قوم بچ کړه خکړي ځکه باندې ترکیان ته خوشاله دي نور خو ایمان اسلام او خلافت او نظام ورخلاف نو 1924 کې بیا زموږ د خلافت ختم شو او کمال تاتورک راغی بیا د دوی بادشاہ سره ډېر وخت پورې پاتې شوی دی مکمل ترکیه سیکولر کړه مدارس ختم فقیر پابندی پردې باندې پابندی او داسې سټیټس چې مکمل ترکیان یې سیکولر لیبرل کړل د دې د خلافت هغه زور وسته کړل ولې تاسو د خلافت وایي نو بالکل یې بربر کړل تر دې چې دا خلیفہ هغه خاندان داسې ملکونو ته ولېږه چې دا هغه خلیفہ دا خاندان شکلونه صورتونه نن سبا داسې ته ولوي چې دا مسلمان بیا کار کوي چا چې کار کړی دا په اولاد دور کارو کې چې هغه د دین مزګي دا سه حالات دي او تر اوسه پورې هغه عثماني خاندان ته ترکی ته راتلو ته اجازه ډېر عالمي کیسونه وکړل اوس یو دی نو ایرانیان دی هغه دوی عالمي سطح باندې سکیس کړو نو صرف هغه ته اجازه تو شو نه اوس ترکی ته راغلی چرته د دې خورا پوه چرته کړو سه مو سره او هغه ټول خاندان مشر د زکایو کې عمره سي د خاندان هغه اصول چلی یا خپل مشر پکې نور په خلافت ختم دی او مشر پکې چې دنیا کې چرته عثمانیان دي نو هغه مشر دا وی یو مشر دی اته مشر په نظر ګوري ناشته دی ولک دی مخکې یو تصویر داسې سوشل میډیا وغیره باندې راغلی چې هغه ترکی دوست اجازه دی چې تلې راتلې شي دارنګ خلافت د خاتمه تصور استعمال له دوباره خلافت کې قیام کې امکان روکنے کې لري اقدامات کیه یو بدو کړه چې بس آینده خلافت نه دویم چې د پسندی کې مهم چرا کر اسلام سے رشتہ کمزور کر دیا گیا بلې څوکړه جدت پسند پیدا کړ جدت پسند څه دا وي اباحت پسند جدت پسند ازادي رائے والا دا زموږ ملک کې غام دی وته خلک سر سید احمد خان غوندې خلک دا خلک یې پیدا کړل دا نام نهاد چې دی نو سکالران نام نهاد دانشوران مفکرین چې هغوی د آزاد خیالی فکر عام کوي لګیا دی امت کې لکه غامدي ناسي که د اسلام تشریح هغه کوي چې کومه د یورپ د خوښه ایته خوشحالي جهاد کې تعویلونه وکړه احکام د شریعت کې غلط تعویلونه دا خلکو کې ازادي رائے پیدا کول نو دا چې د پسند پیدا دی په خپل چې د پسند سره مسلمانانو د اسلام او رشتہ کمزوري مسلمانوں میں قوم پرستی و دل پرستی کے جذبات کو بار کر امت اور خلافت پر اتفاق کو محال بنایا بل طرف ته دا څه وکړه مسلمانانو کې قوم پرستی او وطن پرستی پیدا کړه نو ورته قوم پرستی پکښتا او اسلام پرستی نشته اسلام نه راوړي تاسو یې چې راوړ شو د قوم پر د وطن پر وطن پرستی پیدا کړه هر قوم لګیا دی څوک وایي زه افغان یم څوک وایي زه پاکستان یم په دې لوی جګړه شروع وه څوک وایي زه عرب یم په دې جګړې شروع کړې معیار یې هغه کړ دولت فکر یې ختم کړ نو ګوره څه حالت تاسو ګورئ هر سرحداتو باندې نږدې ملک مسلمان ملک مسلمان سره په جنګ اخته دی نه دا د وطن پرستۍ په نوم دی افغانستان پاکستان یې چوړې دی عربو ممالکو کې هلته یمن او بل او بل دی نه چوړي داسې دا د وطن په نوم او د قوم په نوم دی دې لپاره چې دوی چرته په اسلام او خلافت بیا راچول شي پراپیگنڈا کیا کہ خلافت عز معطل و غیر مفید ادارہ ہے دے پراپیگنڈا چدا عز معطل او بلکہ نوے لے خیو دا مرد بیمار دا مرد بیمار لکه سړی چې بیماری او د مرګ په بستر پروت دی نو دی ویل خلافت دقه شی لکه آخر کې خلافت کمزور شلو خلیفہ ما سے برائنا ہو دی اور پورے خان ته ہے دې نه ولا نه خلافت ده هغه وخت چې کوم کوئی خلک وایي نه دا مر دی بیمار خره دا خلافت چې برائنا هم خره دا خلیفہ چې برائنا هم خره دیو جن علماء دیوبند په دې شي پوهیدل نو دی مکمل چې کله د خلافت دا نظام دی چړل شروع کړ دلته دی تحریک شروع کړ ایته به تحریک خلافت وي دا مولانا ګوهری خان جوهر علی خان شیخ الهند دی دا کسان دی تحریک شروع ایته په تاریخ کې سوی تحریک خلافت او په خوا باندې پاک سټډي کې او ماشرپیلو کې وو نن پکې نشته ولې خبر هغه وخت کې وخت پورا په دې باندې وزا خبرې نشته اوس پکې سبب سبب شي نو تحریک خلافت دا چلے دا دې لپاره چې په دې باندې د مسلمانانو طرف نه دباو راشي په عالمي طاقتونو چې خلافت ختم نکړي نو خلافت تحریک چره ده نو دی ور پورې خاندل دا مړه مار دې بیمار دې پدې څه کوي وای چې ا خلافت کمزور ده کمزور خلافت او براینا خلیفہ دی ونی نه خدا د دې امت سره چتر او چت ده دې کې امت بچي نن بیا چتر او چت نشته د امت محفوظ ده زه په ځای وایي کې دارن جمهوریت طرز حکومت ترقی کا ضامن باور کرایا گیا او دا چې مړه خلافت نه جمهوریت خو بس د ترقه ضامن دی دا ملکونه او دا آبادۍ او دا ترقه په جمهوریت کې جمهوریت سره د هر څه سمي نو خلکو یې دا ذهن جوړ کړی او نن هغه مسلمانانو هم جمهوریت جمهوریت چلو هغه به سره څه ګڼي زموږ د ایمان کې څو ځای ځای کړ تاسو وګورئ هر لیډر چې خبره کوي څه وایي جمهوریت کی بحالی جمهوریت کی جمهوریت کے لیے لڑیں گے جمهوریت کے لیے جهاد کریں گے یو وردا شو ازم مذهبي پکې لګیا شو ایم سره باندې چې جمهوریت کی بحالی ضروری ہے موږ مذهبي مليان مليان ټول وایي اقوام متحدہ کے شکنجے کے ذریعے عالم اسلام کا مسائل لا حل بنایا دا اقوام متحدہ دے خلافت ختم نہ بعد جوڑا کر گویا کہ دے تو خودی دا ٹول ملکونو دا انسانیت اقوام متحدہ دا, دا تمام اقوامو یو مجلس دے چې په دې سره د ټولو قومونو مسلې به حل کیږي خدا دروغ دوکا د یورپ مغرب مفاد لپاره اقوام متحده متحرک دي مسلمانان او برني نو وګوره اقوام متحده چرته یو ټکی اورې تاسو د کشمیر باندې کشمیر مسله حل کړه اقوام متحده او د خلکو د ځای کې خلی چې بس تاسو مسله به اقوام متحده حل کړي نو زمو حکمرانان هم چې د کشمیر خبره کوي چې د اقوام متحده د اصول مطابق د کشمیر مسله دی نه شي ولې حل کړ 75 سال کې دا د فلسطین مسله ده څومره ظلم کیږي د انسانیت د تاریخ بدترین ظلم شروع دی افغان متحده چې ګوفو اسلام لا ينحل مسلې وړه افغان متحده ته وانتوا ها بیا په فایلونو کې پرتی دي څونه چلې وي پاکستان هر وزیر اعظم صدر چې کله د افغان متحده اجلاسي کنه نو دیو به د کشمیر کشمیر ټکی وي هاي ولا نه هي ته وګم دی دا د فلسطین مسله هر شي اسلام دا لا ينحل چې دا حل کیږي او بین الاقوامی قوانین صرف مسلمانوں پر مسلط کیے گئے ہاں۔ بیسے دا اقوام متحدہ کم قوانین و غیر دی گنا اے پچا مسلط ہوئے امریکہ دا آگے پروان سر اقوام متحدہ پابند نہ اسرائیل آیا دا اقوام متحدہ قوانین و پابند نن چې اسرائیل څه کوي آیا اقوام متحده کې دا نو چې یو ملک په بل ملک باندې نه ورځي قابض کیږي ولا دا ولا کوي دا ولا انساني حقوق خلاف ولا کوي اسرائیل وټول هغه حدونه پار کړه په متحده او تسوی تبیل نشي صرف مسلمان باندې چې دا قوانين نافذ کولې مقصد بهرحال دا د خلافت ختمولو نه بعد د تمهید دې لپاره چې دوی دنیا باندې خپل سامراجیت او استعماریت آنافیس بهرحال ما مختلف معاهده شوی دا هیڅ ما څه تذکرہ وکړه هغه معاهدو کبھی اقوام متحدہ کے ذریعے اور کبھی براہ راست مختلف معاہدے جن سے تنازعات الجھے چلے جا رہے ہیں چرته جنگ دی نه جنگ چې دی چرته دی کله افغانستان محاذي کله کشمیری کله برمای کله فلسطین دې لپاره چې امت مسلسل سره جنگ کې اخته او په دباو او جبر کې اخته دغه مسلمانوں کے درمیان بلاکس بنا کر ایک دوسرے کے حلیف متصور متصور کړ مسلمانانو کې بلاکونه جوړ کړ اوس د عرب خپل بلاک دی ها د خو ایشیایي خپل بلاک دی او خپل بلاک دی تاسو خاله بلاکونه نه جوړ چا تدری ملکونه دی بلاک جوړ دی چا تشفق ملکونه دی بلاک جوړ دی دا مسلمانانو عالمی بلاک نشتا او وړو وړو بلاکونو کې تقسیم کړي اول ته تا باندې راځي خو سبب تاسو پر صدا مقابله نشوي کولای د عراق مضبوطو نو بس دا سی وکړو چې موږ راځو تاسو سکوټي لاس کې تاسو محفوظو دې ترګان وته سي به غیرت دا عرب امارات او سعودي عرب او ټول نو پیدا سوکړو چې دیو سره ما هدیو مونږ د چا نه بچ کړه عراق نه بچ کړه عراق نه بچ کولو ګلونه پر فوجونه راوست بحری بیړې ټول د عرب فوج او درولې سمندر عرب وړاک نشي فوجونه ټول په عرب سعودي کې عرب امارات باندې کې پراته دي د امریکا فوج پروت دی تر دې پورې چې هغه حجاز مکه مدینه ته فوجونه راورسېدل دا حالات نو د سکیورټي په نوم باندې څه وکړه ملکونه د مسلمانانو داسې قبضه حکومت په ظاهر کې د هغې نه دی بنا سیا هو پوره دباو کې ساتلی چور کوي میزایل ته روان نه دی وکړی مغربی سیاسی نظریات کو فراو جیسے مغربی جمهوریت سوشلیزم سوشلیست اور سیکولر سیاسی نظریات تاکہ اسلامی سیاسی سوچ پروان نہ چڑھ سکے تاسو ګوره چرته د اسلامی سیاست څخه تذکری نوم شته نشته هغه مسلمانانو مذهبي خلک هم چې سیاست سیاست کوي کوم سیاست جمهوری هغه جمهوری سیاست مغربي او دارنګ سوشلیزم سیکولریزم دغه نظریات عام چاته دی وخت کې مسلمان ته د اسلام د سیاسی نظریاتو پته لګی چې د اسلام سیاسی نظریات څه بالکل داسې خبره دا لسانیت و صوبیت کے اعتبار سے تقسیم اور اس کے ذریعے انتشار په جو په ذریعہ باندې تقسیم و د جو په زبانونو په باندې تقسیم مسلمانانو تقسیم صوبو په باندې تقسیم کړل چې مسلمانانو قوت طاقت او جبو په ذریعہ باندې سوال کولو وجود ته دا عرب دی دا عجم دی په دې دنیا دغه اسلام کې عرب عجم نشته او نظام به دا نه دی ورټولي ټول اقوام به ته تمام زبانو کې واره یو دا کارو دویمه هغه چې دنو لسانیت په نوم باندې بیا تاسو وکړه چې بل طرف ته بیا هغه قومونه ځان لپاره نه پوهه پښتون قوم دی ګان پښتانه یې څو ځای تفسیر کړ یو یې دې خوا خیبر پښتونخوا صوبه جوړه کړه هغه دې بل بلوچستان جوړ کړ دې به مس کې کرخه اخ کا نو سه پاکستان کې کړه نو سه افغانستان کې یو ځای ته راوړم دا کور پاو د کور دا داسې قبایلی دي لګلې پښتانه نو هغه غریبانه نه درې ټوټې تقسیم کړ نیمه ترکی سره واچو سه شام سره واچو سه عراق سره واچو لیکن کا خیرات اب کون قوم تفصیل کا شب تا چو مضبوط قومونی دا مسلمانان او دی تفصیل ہے دی دا پارا چی دیو نیش او دا اسلام یا دا خپل مسلمان دا پارا سکار مذہبی فرقہ بندی کا فیرو مذہبی فرقہ بندی دارا چی مسلکی اختلاف بئی دا خدا سره په وخت راوړ مسلکی فروعی اختلاف صحابو کې وو یو صحابي په یو حدیث بل کې بل په بل کې بل په بل کې دا سبت شي نه دی دا خو د اسلام حسن او وسعت دی چې په کوم باندې سره عمل کوي کولی شي لیکن هغه نه د دې مسلکونو پوری مسالې په بنیاد باندې ګروپ بندي چې یو بل سره مشت او ګریوان شي دې ته فرقه واریه نه نه فرعون تاسو ګورئ په دې ملک کې داسې هر ملک کې دې ملک کې څومره لوی فرقه واریه دا دوی شیعه سني مسئلې بریلي دیوبندي مسئلې دا نه چې دا بني کېدل خو به یې په خپل ځای پایله دا هوا ورکوم چې ورته ودرو مقابله کوي دا دوی کوي سوشل میډیا باندې خپره کړه هغه خبره چې هغه د علم د سطح وي چې هغه چرته د علماو په مجلس کې کېدل ایسه تر وېستل سوشل میډیا عوام نو عوام یو طرف ته په اسلام مسلمانانو علماو سره به اعتماد کړو بلکې داسې کارونه کوي چې مسلمان په خپل مذهب دی باندې شکی لګیای هغه څه خلک پیدا کړي دا د نور مزو فرقو کې پیدا کړی دی د عائشہ د پورا پوش بنائی کې او خو چراغ لګیای ایت سوک سره اس وخت نه وی د لپاره چې د فرقاواریت وی دی باندې دې خوشحالي یو طرف ته وایي ما دې مذهبي خلکو فرقاواریت جوړ کړی او بل طرف ته فرقاواریت لا هوا او دیو کوي دا څه کوي د محرم په میاشت کې څه چل دی سنیان په بدی لار دي ټول لارې بند دي ایته و پولیس ولاړی داغي چې څوره پروګرامونه بسې محفوظي ای کو کفر وای نو خیر دا فرقاواریت نه چا واره کته امن غواړي نو پکار ده یو دې چپ کړی دی او بل نه دې ازادي ور کړی ده د یو دې لاس تړلی دی او بل آزاد پرې خیر نه په باورې تا شو قانون جوړ کو اصول کړ خپل باندې کته هم سره وی غلط او خپل مزه کې کاوه نو یو دې ازادي ده هغه کفر وای او بل باندې پابندي ده وسره په قواریت نه وای نو دې په قواریت له هوا ورکړي بلاول پورته هغه ذهن سازي وکړه ریورس وکړه پاکستان سي دا د امکان چې وزیر اعظم به پکې دی شي دا هغه بس هیڅ کړی نه پوره کړه نو برزل لپاره شي تیار اوس ملاله بوتلا ها هغه لا نو بلې واړو نو ورکړل دنیا کې معروف مشهور کړه دا بیا را لېږي دا ور پاکستان سیاست کوي دا چې علي لیډران هغه سم یو مثال دی کوه چې نو ډیر دی د تیار کړل د په مسلط کوي او د دې بعد دور نه چا پلاس کی دا وی چې وته سوې راځي دویم یا جعلی لیډر دا دی چې دلته په باندې مسلط دی او نه دی راځيږي هغه د هیڅ کار نه دی یا د دوی جړ دی یا د عالمی اسټابلیشمنټ اسټابلیشمنټ پیژنې عالمی د عالمی اسټابلیشمنټ دی او یا د ملکی اسټابلیشمنټ ناغه ته وي چې په خپل بناسي خبرې معنی کې دا خبرې دا خبرې دي چې جاري لیډرشپ هغه لیډران د وکړي هغه لیډران یا زر خرید دي په پیسو اخشي یا د وکړي دا زمون په زمون دا عمره کړي داس نه وځي دا داس نه یې ویل لارې کولو کې غام دی غونډې سره لګیا دي دا خدای یو ټول نوم واخلي او د میډیا ډکړه او په هر بل کې بیا داسي هغه ګمړی پیلاوي لګیا دی د اسلام غلط تصور پیش کړي غلط فاسد اور غلط تعویلات کے زیر جہاد اور اسلام میں نفاس کے تصور کا خاتمہ نو آ دغه جدت پسند سکالران او دغه دانشوران او دا گمراه کن مفکرین بیا څه کوي د جهاد غلط تعبیر نه غامدي جهاد باره کې څنګه خبرې کوي وې دې نه چا او ما پرې نه چا کوم تاسو ګمراه کیو دا جواب بدل نه درځي کنه دا داسې خبرې کوي چې بیا سړی دا چې پوي سړی نه هغه به په جواب نه پوي دا غدا فلسفه ده چې اسلام کې غامدي وي په اسلام کې د ریاست او د خلافت د سر تصور نشته وي د دې مليانو جوړ کړل اسلام کې کوم دي چې خلافت راکاو اسلامي نظام جوړ کاو اسلامي ریاست جوړ کړي ممکن یو وخت کې هیڅ وکړه مخکې ډیر زور شور سره په سوشل میډیا ته دا خبرې کړې چې د سر په اسلام کې اسلامی ریاست تصور د خلافت تصور نشته دا ورې مليان به جوړ اسلام به صرف د موږ او رس اخلاق نه اسلام به اداره نو پای باندې بیا ډېر لوی شور وبل جوړو دا کوم چې کوی خلک ور په دې ټکو کوی شو دی بیا چا بیانونه وکړه چا چې دینو کالم یې کړي او وخت ما به یو جمعه په باندې باندې بیان کړم دار مفتی تقی اسماعیل سے غټ مضمون دی البلاغ رساله کې وفاق رساله کې چې اسلام کې د ریاست تصور شته کوي دا څه خبرې دي چې د اسلام نفاذ او د دا دا جهاد تصور ختم دی په داسې باطل تعبیرات کې مسلمانوں کی ثقافت کو مجروح اور تباہ کر کے مغربی تہذیب عام کرنا مغربی کلچر ماوی اگر ایسے عام کرو چھے مسلمان خپل تہذیب ارش مسلمان دنا پتہ لگی چھے زما خپل کلچر اور تہذیب سره د اسلام او د مسلمانانو بهرحال ټایم بارس خیر شو ګورو چې دا اوس چېرته رسي دا اوس بیا دي د استعمار قبضو ته اوس وګوره دي بیا قبضې څنګه وکړي کم کم دلته چې خلافت زوال راغی نو ختم شوی 1923 24 کې دی خو زوال خو مخکې نه راغی نو چرته خلافت باندې زوال راغی نو ورو د ملکونه تی جدا کېدل او دا دوی جدا کړل لکه دا خلافت دې رستو ختم دی او مکه کې شریف مکه را پاس اته وی ته سید ته هاشمی ته عرب او د دې عجب او د بدعتیان اور لاندې کار کوي څنګه ټکی وته بدعتیان نو منی شي چې ترکیانو کې پیدا ته اوس هم پکې شته نه چې پکې وایي دا سه متصوفان دي تصوف سره تعلق دي ولیکن دا خبرې راټه ساته کې وړي شي انسان کو نو په خبره او خبره وایي نشي بهشک دا بدن زموږ د کور سره ها مساله ده ٹھیک ده خو دا یو ځل ما شیخ کابلګرام رحم الله ته وی ما ورته وی چې ما خبره هغه وخت کې موږ بس جذبات کې ما ورته وی چې افغانستان باندې حکومت اول د طالبان نو ما ټول ټول کوي کنه موږ دې پنځویان ورغو ټول علما چې بدعتيان دي ها وګوره د قران درسونه باندې کړل بدعتيان ما شیخ ته وی چې بدعتيان دي او دې حمایت کوي بدعتیان دي ته حمایت کوي نو ماته دا الفاظ د شیخ ماته ایازا دا بدعت زموږ د کور مسله ده دی وخت کې امریکا راغله دا د کفر او د اسلام جنگ دی وای شي کوس پړي دا چې کړه دا کفر دا سیلاب اودرو نو بیا وتی سر کور کې خیر دا مسله حل کو او د الفاظ ویرا دې خلکو لوی ذهن وکړه شیخ بوي چې درد د امت پیدا کې او فکر عالمي جوړ کړي دا چې جمله ده کنه نو په خیال کې زموږ تعلیم مولا په دې پوه شو د خپل پر مسلې باندې کی درد د امت او فکر او نن د امت در نشه په ډېر درمند خبرې کولې کړه مجلس کې درس نن د امت در نشه شنه مونږ مذهبي خلکو سره نشته ما سره د سره هم ده ما سره د خپل ادارې هم ده خیال ده زه د اسلام خدمت نه د چا خدمت د ادارې کوم چا سره د خپل مسلک غم نه د اسلام غم پاتې دی چا سره د خپل تنظیم غم نه د اسلام غم پاتې دی د خبرو زموږ په خیال پوهیږي کنه دا مسله لکه او کبه شر مسلک بنی مسلک بسړې نه پوری دفاع به هم کوي اداره به نه پوری تنظیم به نه پوری ولکه د دې سره سره دا عام طور عمومي طور د اسلام د پاره زما سړي ته نه د عمر د پاره سره فکر سوچ دا درد نشه علني سوچ نشه نو اصل خبرم دا کوله چې دا خبره نو شیخ وی چې دا زموږ د کور مسلې دا وسر کور کې حل کو د الفاظ شیخ وی وی امریکا پنځپیره بدعتي دیوبندې بریلې نه پیژني اسره مسلمان پیژني مسلمان خاتمه اته دا فرق نشته چې دا سره دا پنځویر دی کدا پیلې دی اوس مسلمان هغه د مسلمان دشمن دی مسلمانی ختمي نو دا زموږ د کور مسلې دی چې کله سیلاب راغلی دی ته بلغو دا خبره بیا کور کې کوو او دا سوجن زموږ شته تاسو ګورئ سبا داسې سوچي چې کله کفر د اسلام خبره را لګا د کفر او د اسلام او زما د سر ذاتی دښمنی د کفر ته راځه مړه وی واه دی په پیوام دا څه نه کنه د شي نو زمو تاریخ کې دا امت مسلمه او اسلام ته نقصان رسول منګولیان راغل چنګیز خان په چا باندې راغی خوارزم و سلطنت خوارزم اول د خلیفہ ناس ته بېمان اشیه شو هغه چنګیز خان یریدل هغه سنه چې په خوارزم حمله وکم اول د خلیفہ اعلان وکي امت ته چې ورځه وي امت سره په مقابله نشو کولای ټول امت مسلمه اخوا چې د نو سلجو کې سلاجقو د خوارزمو نور ریاستونو کې په هندستان کې حکومتونو خو بیا ټول د خلیفو په خله را پاسېدل د چنګیز خان یې ریده سو کال پورې په دې انتظار وکړه او کوم کو نه کوم او کوم کو نه کوم ایسره روانو معاملې نشو کولای راتلې په نشي هغه خلیفہ په ایمان ورته خط راولېږه چنګیز خان ته وی ک ته علاوالدین خارزم سره خپل جنگ کې یا خارزم باندې حمله کې کستا دا یری چې خلیفہ با سوی خلیفہ بالکل دې کې منځ کې نه راځي دا ستا استاد علاوالدین وارزم مثلا ځکه علاؤالدین نا خلیفه سره مطالبه کړې و علاؤالدین خوارزمی دغه مطالبه د خلیفه نه ومنله او ته زه آزاد ریاست ده دا تناسه دا تا چې وزر منم کړه مشر بزا کافی د زما ملک ته پته وایي زما نظام ولې خراب دی خلیفه ته ویل سر په پوي شه نو دا چلې به سره نو چې کله چنګیز خان له دا خط راغی او ټول ډاډه شو راځه به دا زیوال چې قتل او غارت ملکونه ونیول هغه بېمان د سره تپوس وکړو غدیم ذاتي خبرې به پیدا شي دا چې اوس هم ځای په ځای وګورئ ځای په افغانستان باندې امریکا راغله حمله کوله مشرف د تناستو یو ټلیفون وته وکړ په یو ټلیفون ایو ته وی ستاده ملک نبا زمو فوج جاسونو چې دي او افغانستان معاملې کوي مشرف ته سره یسا یسا راځه وګوره ولی ابو بیا وی ما پاکستان بچو نو پاکستان راغو به ایمانه پاکستان نه و ته د افغانستان چې یو شوی وي او داسې بل مسلمان ولا ته کګي سترګې را رایم کړه وی وا د وینا زم ځان بچو ځان بچو افغانستان دی وی راځه دی وخت دغه څه ټول تاریخ کې دا لوبه شوه نن هم دا حالت دا ستاسو وګورئ په دې مسلکو کې وګورئ که چرته مسلمان یو مسلک دی کنه او بابا نه کفر راځي او زما د سره مسلکی اختلاف دی نو زما په شانې کوم پرې چې دا کفر وایي خو دې ته ورکوم چې دا مسلمان خدای را شرم خدای سره نه کنه زما خپل دشمنه د وجه نه مسلمان په کافر وهم دا ځکه دا لومې نه سمه شو نو امت کې دا نو بهرحال دغه سي ایک ایک کر کې د خلافت کمزورې شو د ملکونو جدا کېدل شروع شو نو چې دی جدا و پس هغه ته آسان شو دا ټول مغرب دی پرتګال او فرانس او برتانیا او ایټلی او روس دی په دې ملکونو راغلي پرتګال څه چلو په 1515 کې مسقط هرمز بحرین دا الفاعل د مفعول امر به دا څه وکړه چې کوم طرف ته کوم پټ د مغرب پر پروت دی او سره خو شامل کړو بس نشي پرتګال په دې امر وکړه فرانس څه چلو 1830 کې چې د الجزائر 1881 کې تیونس 1882 کې سنگیګارو مدغاسکر او 1912 کې مراکش او 1921 کې شام باندې دا ملکونه برتانیا ناجیریا هندستان مصر سودان عراق اردن فلسطین برتانیا چې فلسطین ونی وکړ نو يهود سره معاهده يهود ته چې موږ فلسطین ونیسو تاسو له کې آزادي حاصل کړئ دا معاهده شوه ایت معاهده بل فور وی معاهده بل فور ته دې ولا دا ورکړه دا افغانستان تر 1818 کې افغانستان تر افغانستان باندې برتانیې ورغلې و خو بیا دا د جنگونو په کې شي خو قبضه نه کړ نو دا افغانستان کې خوا کې وسه پروت برتانیې دا خو چې کله سی پی سي ولاړ نو امان الله خان حبیب الله خان دی وی د دې خلاف چم شروع کړي نو دین پاس نشو کولی سینه وزره جو نو دې دا امان الله خان دور کې یا حبیب الله خان دور کې چم شوه برتانیې سره د دې شاته ټول سپورټ او تمام ذهن دا ولسی دی ورکړي د کمال الله خان د سیدی شاګرد ابن الله خان دور کې تر امان الله خان سیندی دور کې صدا سیندی سره شاګرد کله چې هغه صدر یعنی د مرګ باچا شو پلار مړ شو امیر علی الله خان او امیر امان الله خان راغی نو سیندی ته د پیشکش شو وته ته ما سره وزیر اعظم نه نه نه خپل مقصد راغلی زما خدمت نو بهرحال افغانستان اټلی سومالیا لیبیا دا ځایونه وي او دا کمال تاتور په ذریعہ باندې خلافت وکړه روس روس چې دغه دا زموږ د ملکونو نه قفقاز او تاشکن او بخارا او ترکمنستان او دا ملکونه وي دغه کیفیت حالت لکه حدیث کې راځي یو شکر مو مقتدا علیکم کما تعالی کې رب الا ساتها دا حالات د امت مسلمه جوړ شي ایک ایک کر کې دا ملکونه ونیول شي دیتا ویل کېږي سامراجیت او دارن استعماریت دا ملکونه ونیول شي چې دا ونیول شو بیا دا داسې قبضه و زمانه تېرېده تېرېده ورو بیا دې کې تحریکونه پورته شو د ازادۍ او بیا دغه ملکونه آزاد کړل خو آزاد نه وو آزاد کړل خو حتی کې آزاد پاکستان بیا آزاد شو هندوستان آزاد شو نه ظاهر آزاد کړل خو خپل ایجادان به بیا مسلط وکړي زموږ سوچ به زموږ فکر به هر څه چې کوي زموږ د اجازه نه به بغیر نه کوي بهر دا استعمار مطالعه پرې